او سجی او بادری دمو مسئلہ او پاغه درې واقع ذکر کړي د موسی عليه السلام چې باغ سره تکالیف او مصائب راغلیو خدا الله دین نو پر خود مخ په ترقې بروانو د بادشاہ نواله تخپل ملګری پوره پاغه تکالیف راغلیو بادشاہنا وزیرانونا قومونونا ساحرینونا او آخر کې د سامرینا خو الله هغه قائم کړو هغه مضبوط کړو په دین په سبب هغه ته ملاو چکه نو کا او درې مواقعات حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام دا درې واقعات ذکر کړي واقعات په دې صورت کې او ما چې کوم آیاتونه ولستو دا د دې په باره کې چې قران کریم چا پر خو د قران کریم نه چا اعتراض وکړ د قران کریم نه چا مخ علاو نو داغه د دنیا او د آخر انجام خې دنیا کې به ول ژوند تنګ کی او په آخر کې به لون پاسای دا دوه کار به اوس الله وزو کوم نن کومنګ وګورو د هر چا ژوندۍ څنګه شوی دا هر څوک پریشانې پلار روان دی بازو سره خمال او دولت هم شتا خو دیم شتا خو کداغه حالت وګورې د تکلیف او د مصیبت سره مخ دی دا د ژوند د تنګوالي نخې دي آثار دي او دوی منخه هغه د قیامت دا چړون په پاسو دیو یا الله زما هو غټ سترګې وې زه دې لون ولې پاس کولم الله وو استاستر ګوي خو زما د قران د پاره نه وي استاستر ګوي خو زما د دین د پاره نه وي تا په نه زما د دین مسائل کتلیو نه په زما کتاب اورېدلو نه په ذکر او نه کتلو نه په دې باندې عمل کړو څنګه چې ته زما د رحمت نه دنیا کې فاتح شوی وې زما د رحمتونو کتاب نه وکذالک اليوم تنسا نن پر هو د شې زما د رحمت نه اوس منګ راشو چې دا تنگواله دا په سراجی فراخی او خوشحالی د دنیا او د آخرت پریشانی په سبب میږي خوشحالی په سراجی مال او دولت په سراجی مین او محبت په سراجی دشمنی په سر ختمیږي دوستی په سراجی ها هغه نعمت نو قران داغه مونږ ته تذکرې کوي یو دلته وي که پلار بچی ته وای کنه وای بچی ته پتا پویم ته ګوره قران ته شاکړی را مون ته شاکړی را د شاهونه چې دا څه شان نه شاه داس قران ته نه کوي یعنی چې مون دې پر خود نو مون ته شاکړه چې قران دې پر خود تلاوت نه کوي زکول نه کوي نو قران ته شاکړه یا بولو علی تنگ شویو چاور ته ویلا خیر آباد یار دی جانگیری سین تراغه یو خط یو ټوپ کارخانه دار سره څوک دایا دی څوک لري دی والله عالم ولم چوي وای په ار یو شعر سره ډیر دی خلک خفه دړې مې پریشان چلو پریشان دی دنیا کې سکوما ها بنگلیش تا دا کارخانه شتا دا غار چې درستا هغه نشتا په تنسیا او په تکلیفونو کې وخت درته اصل و سکون و اطمینان د زړه کتن د بادشاہ حالت وګوره ته و بادشاہ د پسې کې کاش چې په دې سبزنا سوې او په دې داغه حالت وګوره خدا د کمی غالب ګولې راځي او ما خلک وځيني یو د لاس سپلو او د داغه حالت وګوره هغه په صورت تکلیفونو کې ظاهر کې داغه حالت مو ګوره اته پریشانو سره مخ دی او هغه کمزور دیندار قران خوان عالم طالب بوډي بوډا نوجوان غریب دی دیندار دی قران خوان دی کپه دی یخ فرش باندې سملی ناس ته خو بل شو پقه دې سملی ری خوشاله اطمینان کاغه سره ټوکلو خوري عمر دمر راکا تا چل وظیفه خدا خو ته صرف د لوګي هغه حالت په سورې په بنش شال درنګونو کې وي بینو کې وي نهرو کې وي شګو کې بلاګیای پلیبو باسي یو سو پلیو کړو مړه او د پلو غزینو ته اډرونه کې اوس کوم نیود شو ډېره مزه وکړه او پسې وبوس کی هغه خوشاله دی اوالا سمیان خوری تکی خوری قسمه قسم خوراکونه زړه پریشان دی زړه کله غواړي دیو جن حافظ ابن کثیر په دې ځای لیکلی دی اگر کداغه ټول نعمتونه باغ برابر دي او اصل سکون او اطمینان د سره نظر لري حضرت عمر رضی الله عنه چکلا په صلی باندې سوري بلګری او توي صلی چې د مدینه منورې نه راغې او د یهودو د بنی اسرائیل د مشر سره ملاویږي هغه ویلو خپل مشر راولې من تاسو په مشر کې هغه نه خو مومو من به تاسو ته بیت المقدس پریدو تاسو په تن نشي جنگ موږ نه کو حضرت خالد راوس وېدا نه دي استاد راوس وېدا نه دي یو یو وېدا نه کې موجود نه دي صحابو داو کړلا چې دا بغیر حضرت عمر نه دا مسله نه حل کیږي هغه مدینه منوره کې وې حضرت کتراله نستا پراتو بیت المقدس فتح کیږي نیم بیت المقدس د حضرت خالد بن ولید د فوجونو په وجه باندې فتح شوی و لږ پاتې او محاصره و د بیت المقدس په بس موږ ته بشر پیش کړي چې هغه نخې زموږ په کتاب کې موجود دی موږ دا هغه نخې د خپل کتاب په اړه وګورو تاسو موږ بیت المقدس کولاو فکراغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نو صاحب چې شو بجو په خپل جامو کې پیش کېږم یهودو د اسرائیل مشر سره ملګرو ته زمونږ ګوره بیزتی به زمونږ مشر زمونږ خلیفہ هغه متبر خلک وي وای نه خیر خو هغه مجبور ک او نه کول خو صلی ول زین دوی په خپل صلی په زو درېګم دا غي په مخ کې او خپل کپڑے چولې وې د ټوټې لګېدلې وې هغه او د کور خیر هغه مجبوره کړ صلی ول زین کړه او د قیصر او د کسرا فتوحات راغلو قیمتي چوغې وې د بادشاہانو هغه او تواچولې حضرت عمر ته او قیمتي سوردی پاغه باندې کینا او فوج او سروان کو زه به आवाज نه دي سم میدان چې مخ کلاله حضرت عمر رضی الله عنه سوردی نه راټوب کو لورک شو عمر لورک شو عمر واپس راغی وله ساده خپل کپړو کې بلدارې مخ ته ودرېږم ډېرې وې نه زم نه خپل کپړې هغه د ټوټې د سمونو لګېدلې وې هغه واچولې په خپل وه باندې سور شو ملګری او سروان شو ملګرتا کې وینا کتا هوې نو زنزم حضرت عمر رضی الله عنه روان شو فخفلوها او جامو ته ټوټه د ګیدلې وې سلمنه او یواز تن تنها روان شو واه هغه زه خوشاله زونه خوشاله اگر که بادشاہانو ټوټه د سلمنو داغه کپړو ته لګیدلې وې اگر که پاغا بیکار سلیمان سوارو خداغه ظلم مطمئن ورته خوشالي کله د بنی اسرائیل مشر په فصیل باندې لاس ویل دا حضرت عمر وې قسم په الله چې زموږ په کتاب کې تاسو د مشر کمی نه کیدی هغه دا کړی دی بیت المقدس دروازه کولاو شو او حضرت عمر دن نشو باش بیت المقدس نیم فتح شو د خالد بن ولید د فوجونو په وجه جنگ شوی او نیم د حضرت عمر په وجه باندې فتح شو زه خوشاله حضرت مغیره بن شعبہ رضی الله عنه چې د روم بادشاہ کوم روایت بخاری کې دوه ځای راځي سړونو خوشاله وداغه وې ته ما سره کس راولېګا زه سره خبره اترې کول غواړم صاحب د نبی وقاد صحابو جرنیلو داس جنرالانو آیا دا سکت ایماندار او دا سه د قوم د اسلام خیرخوا حضرت سعد جلانو مغیره ته ویلار شاه د روم بادشاہ تاسو سره خبره کول غواړي مې خج حلال مغیرہ دانوی چې زه خو دشمن مخه لازم خو زما دشمن دی زه نشم تله یا ما سره گاډو لګا یا په خپل سور عالم تو شغاله په سور راکې نو زما په دې جګری دا ورکې نه نه نه نه دا هغه توخه ور کولې نه توشه توشه خدای په اړه ورکې چې رضا کوي اچلا د دشمن مخه تا بادشاہ ته پیش حضرت مغیرہ اغم زره کپڑے چولې وی ټوټې او ته لګېدلې وی دا صاحبو کارو کلکو رونه مضبوطو د روم بادشاہ ورته وی ګورا تاسو ما باندې حمله کوئ سم کسان یې فقرا یې مسافر یې د وطن شوی یې زما په تراغری زنګلو کې آباد شوی تاسو هم زنګلیان یې زما د ملک وځي ځان ولې خرابوي تاسو جنگې نه چې تاسو څنګه ځان خرابوي ځان تباہ کوي خړو به واچا او داو کې داو کې یواز او مغیره دغه او دشمن مخه ته وې تا تقریر ختم کو بادشاہ د کافرو ته ویاو یو زما تقریر ته وکړه د مغیره هغه چې سړی خوشاله و سړی هوا هوا کول هغه ورته وي او زما بیان ته وکړه ان كنا في جود وبلاء دا چې دغه پیسې ټکه ډالر راکا بس ټکه کاو بیا مسلمان لکه دا زور کې او هغه ته دا زور کې زما هغه سره کار نه ما هغه سره کار نه و یا ایمان رولا او یا سبا د طرف میدان دا نظام تیار کړ زموږ مقابله تا به خطا سوسه اذا پته بلې مغیره واپس شو کله راغله خپل ملګرو سره دا سکر خلقو دا سپایان و سپیار کرے فوجو خان فین شدا سعد بن ابی وقاص جنیل ہوتا وی بادشاہ سے بھی صرف چار بیدا شوا کوئی بادشاہ وی زما د ملک وزي بل نه شي کوله ما ته تاسو ته حیثیت ته تاسو ته حیثیت ته وای ها هغه وی چې دوی خو سن دي او خامخا حمله کوي نو د دې د تصفا کولو د پارا دولار اختیار کړی هغه رومیان خو ډېر خستري وي خځه سنبال کوي په بربند په چتونو د پاته کینوي بس او سو نو چې دې کله راځي هم دې لپاره دې په بل ګوري د خپل په تماشه شي او موږ په دې باندې ها جوابي کاروایانه کو سړي لار چای چې کله جنرال ته پته ولګی دا چې دشمن خدا پروګرام جوړ کړی دی اوسم دشمن دلار استعمالې د مسلمان د کمزور کولو یو د خزي اکثر د زناګانو لار او دیم د مال او دولت په دوار لار استعمالې هغه هغه دوار لار چې کله معلومې کړې چې زمنګ خدا پروګرام موږ ته جوړ لې هغه وې سم مسله جوړه ده مونږ ته امیر سي مونږ ته آرډر اخلي کړی جنرال سي جنرال چې کله مونږ ته دا حکم وکړو چې نه کړی سم مسله ده چې دې دالل او پاره حمله کولا ها جنگ شروع شو هغه علاقه او کلی باندې خو خو جنگونه لاس په لاسو جنگ شروع شو پاغی باندې او واپس بادشاہ گرفتار کو ها دا څه طاقت هغه لا داور کړو ها تا ته موږ نه ویلي چې اسلام راولا ایا ټول پلکار ته فخر ملک وګوري او واپس دې راتلل نو یو بل ته ویل کا دا کله سوچتاو کتاب پر کتلی نو مته خو زمنګ میر جنت ته حکم نو کړی چې پر باندې ګورای دا سکلک ټرین شودو جنرالان او دا سکلک ټرین شودو دا غسه پایان پس ټرین شو دا الله په کتاب باندې دا په دین دا طاقت هغه الله ور کړو او ملک ته واغسته او پروم خپل جنرال صاحب ولګو موشه دا داسې انقلابي کتاب دی دا غي خبره مې دا کولا چې دا غي زړونو کې اطمینان او سکون د الله په دین باندې راغلو او چې کله زړه کې سکون نه آرام نه دینداری نه اسی جوسه باندې سکه اتی جستا حدیث کې راځي کم زره کې چې قران نه دین نه او داغه مثال دوران کندر دی او چې کم کې قران وی داغه مثال پشان د آبادې دی هغه ماهر په قران باندې پوهه په قران باندې هغه په قیامت کې په صف دو نیکانو فرشتو کې ولاري لکه نن سبا خلک پیجدي کوي کنه سپیشلیسټي کوي یو عام ډاکټر وي دا خو سمپل ډاکټر دی ایم بی بی اس یو سپیشلیسټ دی خلک علاج کوي لو د چا نه کوي سپیشلیسټ نه کوي کمره دا حسین په لیم ویډیو تاسو کوی دا سمپل له هغه پلانې سپیشلیست دی هغه سرجن دی ها هغه هغه سپیشلیستان د قران مهارت په قران چاغې لري او با د فرشتو سره په صف کې ولاړي دارنګي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وي تحت عرش یوم القیامه ثلاثه د عرش دلان د بعد قیامت پر ورځ باندې درې سيزونه درې سيزونه به یو القرآن والامانه وسل رحمی دا درې سيزونه به پر ورځ د قیامت باندې د عرش دلان دی بهتري د کانا دا او هغه کولاوي نه هغه خوري نه او کله خلې لورې کله پوز لورې خپل بي کوي خیره اول وخیر اخلي نو په دې خپل اول استاد کانه پیدا شته وکستا وسره مينوي دا والا دې نه فائدہ والا دا وخره ولی خرابه دا و چې روز دو درې تیری شي دا بوی کې سای شو ختم شي ستامینه نشته کنه اسی په قران المارو کې پروت دی راستو شو قرانونه پان پان شو او د دوه سره مين را نه را په زور مين را چې راوېخلا د جمعې پورل او خپل کاوځه چې ستا د موبایل سره مینه ده 24 غنټه ستا موبایل آن وی چې ستا د موبایل سره مینه 24 غنټه ستا د سره موبایل په جیب کې پروتي ستا سره مینه ده او چې کله ستا فاسي کې لومه موبایل لمنډي کړه که څه خوشي وی نه دي کنه څه ستا الین قرآن نه ده کنه باندې چې ستا فاسي کې ملومبه شروع د قرآن نه وکړه بال لمنډه وي واتساپ ګوري نت ګوري فیسبوک ګوري څه حالات بیګا څه شوی خو نه دي خود د شپې نه ځان خبره او د هغه عالم د قبر او د قیامت نه منځان په قران باندې نه خبره زمره لا کاغو وو سره نه نه نه نه دا داسې کتاب دی الکه ځان د واو تر وازو نو وخت نه ملاويږي الله وې تا ته وخت ملاو نشو او بل ته وخت ملاو دې نو چې تا دوا زمانو نو غفا نو ستا هر یو مشکل با ته معلوم دې ابزا القوما صدا سي کتاب دې سارنګ حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام وي مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله استاد جرنل نه استاد پولیس نه استاد یو لوی افسر نه یو څو کسان بتاوي پولیس فوج فوزو شپه بتاوي دوه درې بس جاری وي چې مرشي پته لګي چې هغه سره کوم باندې کیږي او زما استاد مخ کې دا هغه داغي یا چې تیر شي به وسو ګوریم نه خلقو ته اوري خپل اوري عمل ته کوي نو الله فرشتو ته وي انظروا لعبادي ما بندګانو ته ګوره سره خسته کتاب بیانېږي زما کتاب او د یو تلاش شوق سره داسې کتاب دی خاصه داسې کتاب د خلک راغون شو سرور رحمت په پکې حدیث ته چې دا چې کتاب د خلق راغون شو نو د قران نه په دې څه فتوی شته کنه او سلور قسم خلقو لا چې څوک د قران سره پیوس دی یو او سلور قسم خلقو لولا هغه مقرب د عرش دلان د خاص فرشته دعا وایي داسې کتاب حج کې ځان له ثواب دی وروره زکات کې ځان له ثواب دی وروره او چې قران دې زده کو قران خې سالم ثواب دی ساد بچی د پرم ثواب دی ساد خزي او ساد پلار او دنیا او د مور د پرم ثواب دی او ملامت نکړي سید ابن جبیر د آیات باندې تفسیری مراغي او واقعا نقل کړی حدیث داغی په وجماتا دا درجه ملاو دا چاغی زد ته فارغ کړو ما کزه نیم فارغ کړي نو دا کار خو ډیر ګرانو چې توحید په کیوی داغی په مشرانو کې الله و فرشتو ته حکمو کې راولا ولا حاضر به کې دې نو جبیل لیکلی ښا پرې دی باندې افراولی جنت کې به سره ملګری کی الله به چې کم لوز مې کړي او اگر اشتیاش آ والله رشتیا دی بوینا و چې سمه درته ویلو هغه مې دا کړو وی الله سچ دې ویلو هغه دا راکړ قران کې دا یو کمال له ایواز د کیسو کتاب نه دی دا ایواز د تراور ختم کتاب نه دی دا ایواز نه پاتې زبر سپلار او مور او نکم لشو چې به بشپا سے ختم قاریان کینا او دې پوکا ایساره ثواب د پاره پیدا نه ولا بس وبخره شه نرورا دا د انسان سترګې روښانه کوي دې مثال د یو زمری دی د قران مثال د یو شرمخ د زمری دی شرمخ په کډا کې څوک راتلش تاسو کوم تاسو په دې دا کې و د څوک په نږدې راشي ټول نه په خپل اشاره کې ولګه ګوره شرمخ راځي ګوره نشي راتله خو کاغه شر مختا په یو جال کې بند کړ د وسپنو او تعالی به ورته والا نو بیا څوک په کان ولي څوک په لخت ولي څوک ته نخري په خري کوي دا څه دا اوس موږ بند کړی چې د دې هغه قوانين د دې هغه پروګرام په هغه شو د قران چې سویلي چې د غلاګر سزا سره سود سود سزا سره شرک سزا سره د نور سزا سره بیا به تو ګوري خلک به د منډه سب بغلا نه کوي سب جواری نه کوي سب شراب نسکی سب پکړن نه کوي سزا مقرر نه ده چې چا څه وکړه د معمولی حاکم وقت د قانون د دیرې نزان خبرو ویل که قانون دا دی غواړي چشم قانون قانون ته محتاج قانون بدا سکے نو دا د قانون نه موږ څنګه ځان بچ کوو خو د الله د قانون نه موږ ځان نه بچ کوو مړه دا کاغو به وسه را پکاږي ځکه هم موږ نه مشتي ګریوان یو ځکه هم موږ په بدل یو ځکه هم موږ په کفار پچموزه کوي څنګه غنون کفار زموږ پسې مسره او ټوکې کوي او زموږ دې کتاب پسې زموږ پیغمبر پسې او ایمان دا خو د چن پیسو خلک دې پیسې ور کوا څه چې پیسې نه پکوا نه د صحابه غوند کلک هغه ایمان غوند کلک د تابعین غوند کلک څنګه چې قران ویلي دا کتاب دی ها قران کریم طلحه نکو نا داغه مینه د طلحه په زړه کې حضرت اچولې وا د قران په وجه باندې او ته قران خو دلو او ته اسلام خو دلو او ته دین خو دلو نو حضرت بچکی خپل لاس مخکې کوي دا داغه مینه وا دینو ته عوامو ته هغه په تابه نه نن کوي په تابه غیرت کوي چې دوه والا باندې صحابه کرامو قرآن یو داس کتاب دے خوشحالی راولی قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو فدی خوشحالی وکر پلارے با پاشی وزیر بشی ما بچه با نوکر کی من دو سر واما دادوز غلوما اخبر زان نشی بچ کوله دا تا علا جولی پده من اصلی تاسو خبره سوشل میڈیا دور اصلی یو سره خپل ځان نشي بچ کوله نو ما او تابا او ما او طالب او هدا او منبري او داسې نسلا کې دې ټول سيزونو ورکول او غسل والا څوک دی هغه الله دی وزیر دی نه بادشاہ دی بادشاہ نه مونږ لري ځان نشي خلاصوله هغه وزیر منګولی د ځان شیخ لا سوچه رورا اعتماد او د خوشحالي سیز اصل مقصد داو چې خلق د الله دی کتاب نه بیزارواله کړي دي لریواله کړي دي نن من زکه په دې مصیبتونو کې مبتلا یو کله د قران سره ځان تعجب کو ځان دې پیوس کو بیا وګور ان شاء الله هغه سيزونه به استغفر تبارک رواني او مزه به پکې بیا ها الله دې زمونږ پزړونو کې د الله د کتاب سره مینه پیدا کی شوق پیدا کی دکارو حق پرستو علما علما څه قسم دي یو علما د دنیا دي دنیا پرست دي یو علما د دین دي چاغه صرف قران او سنت مخلوق وړاندې کوي دا غي مشنو کاردار دي د دنیا شزونو کې سنالي مخکې کړه الله کتاب مخلوق ته خلق خبر شي خلق دیندار جوړ شي قران زکی عقیده سم کی عمل سم کی زمونږ ډیوټي دا ده العلماء ورثه الانبیاء او علماء د انبیاء صحیح حقيقي وارثانو ها ایو څوک دا غي خپل لاري دي موږ له پکار دی چې څنګه انبیاء علیهم السلام پیغمبر صحابه کوم طریقه باندې قران مخلوق ته خودلو کوم د دین اصلاح کړو چې هغه اصلاح باندې او هغه طریقه الله د علماو نه وعده غوښتله د دې وعده نه دا غوښته چې ورته ودرېګا یره وې چې خلک کوو کوم بیا سبا خلک اقتدار کې مې نه راولي اوټ نه راکې چاند نه راکې مدرسې نه تنخوا نه راکې دین جماعت مې وخی امام وې کسي بیان کوم نو امامت را نزي محتمم د مدرسې وې کسي بیان کوم نو چاند را نزي منبر وې کسي بیان کوم نو سبا مال خلک اوټ راکې منبر ځان نزي حالت دې حالت ترا غنا پیدا د چونه دی دین پاتش دین پاتش چا کرسی اسره کړی دا چا منبری اسره کړی دا چا چاندې اسره کړی دی او چا د جمعات امامت اسره کړی دی او دا الله کتاب مشن چې الله د علماء د وعده غسر هغه موږ پراګه او ځات اوس رکو ایواز په سره کالب دې او خو قرآن او توخه په دې کو په پادش پکې کوزبیا شروع شو دا میاش به دا دستبندیانی پیسې به غونډیږي یو غوبل جوړي چې تا قران زکه تا په سوره عمل کو تا قران زکه تا سوره خلقو ته سوره خلقو عقیده سمکړه د سمو خلقو د قران اصلاح وشو نفس الفاظ باندې کار نه کیږي چې قران زکه بس کار وشو نه قران زده کول بشکا الفاظ ته کول دا نیم د قران حق دی نیم د قران حق الا ادا کیږي چې داګه په معنا او په مقصد باندې په فهم باندې ځان پوهه کې او بیا په هغه عمل وکړي الله دې موږ له فضیلت عمل کولو توفیق راکړي موږ دې دې کې ان شاء الله سبا نو بلر تدبیر جامع مسجد ته موږ به سهار 9 بجې شروع کوو نو قران کریم درس دا په پوزو سرونو کې دا منګه رسو ان شاء الله سار نه غرمه پورې یا سار نه تر ماجیګر پورې دا درس بچالوي تا ته وخت ملاويږي ګنټه لراځي نیمه لراځي دې کې نو جمعه چټي نو اتوار چټي بس چې په 24 دسمبر شروع شي دا درس ان شاء الله په 11 فروری د اتوار پورل لږ بیا ختميږي ان شاء الله 50 ورځې به خو دلته نشرات لري نو په اف ام باندې اورې دې کی وړي چې ریډیو په موبایل څنګه نشرات ده په فیسبوک باندې چلیږي مولانا عبد الواحد آی ډی اور کا دکان کې بنا سے اورې با کور کې بنا سے اورې با د شپې یو د شپې راغې کا اورا همغه هر طریقه باندې او وبسټ ویب واتساپ باندې هغه چلیږي نو چې امنګ لګ لګ وایو داغه په معنا په مقصد باندې چې کم غلط سيزونه داغه موږ بیانم کو تردیدم کو د سي سيزونو پہچان کو د غلطو او د حرامو منځ کې موږ فرق کو نو کم څه کم په دې لوځه کې کې نشرات دي ګورونه کې اورا دکان کې اورا الله دې موږ له پدې د عمل کولو توفیق راکړي واټو